الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افاسفاكم ربكم ایا غره کړی تاسو رب تاسو بل بنین په لکانو باندې وتخذ من الملائکه او نیولی د ملائکو نه ځان د پاره نه ځان جنہ کوي وې دا ملائکه د الله لونه دی ویلي سم زموږ د دې قصه ده نو چې څومره دوی دومره بی دینه کی او تختی قل لو کان معه ورته وای ک چروي د الله سره الیه النور حاجت روا کما یقولون لک څنګه چې دا مشرکان وای دی الله دا برخه ور کړل ای ذلب تغو په دغه وخت کې لټولې به دیو الی ذل عرش په طرف د عرش والا باندې سبیل الله څه لپاره مقابله لپاره کله الله سره نور خدایان وې نو د دې د زمکه خدایانو به د الله سره مقابله کول زګي بچا بل بچا ته ټپه کوي یې په ملک حمله وکما او دا حکومت دی واخلم نشته اوس پوری چرته څوک داسې نه شو چې د الله په بچای باندې حمله کړی وي او یو کې نشته دویمه معنا قل لو كان معه ورته وای کچری وی د الله سره الیت النور حاجت روار کما یقولون لکه څنګه چې مشرکان وایي اذا لبتغوا په دوا کې لټولې به دی ویلا ذل عرش عرش والا ته سبیلا لار د دوستۍ راځي داغه سره تعلق جوړو امریکای سره جی څنګه چللې پکار راشي الله سره به دی ځان نږدې کوله یا ذل عرش لټولې به دی ویلا ذل عرش عرش والا ته سبیلا لار څه مطلب دا کوم چې دیو او تعالی وای دی خو ځان له لګیا دی الله ته ځان نږدې کوي او دی وای دیو حاجتونه پوره کوي سبحان او پاک دی الله تعالی او چت دی اما دا قرا یقولون چې وای دیو علوان په لوی کبیر ډیر لوی سره تسبح لو سماوات سبع پاکی بیانوي د الله د پر اسمانونو او ول ارض او زمکا او زمکی ومن فيهن وا مخلوقات په دې زمکه اسمانونو کې دي اسمانونه ووم د الله بڑا یعنی صفاتونه کوي غو ځمکې هم د الله صفتونه بیانوي او هغه چې په دې ځمکو اسمانونو کې یې ټول لګیا دي نو که ته د دوو خپو خر نه کوې نو مه کوه که نه څه چل به وشي و ان من شيء نشته هیڅ یو شی الا یسبح مگر تسبیح بیانوي د الله بحمدي پاکي بیانوي د الله بحمدي په صفتونو د الله هیڅ یو شی نشته مګر د الله تعریفونه به یې سوا د خر نه بل ورځ ولكن لا تبقون تسبيحهم لیکن تاسو نه پیږي داغو په پاکي بیانولو باندې نو یا ټټ ټټ ټټ کې ټټ ټټ نه کې سبحان ربي القدوس تین دخلا کې وي او سبحان ربي القدوس او اقبل مولا چرګه کوئی کما تو دینو تو دانو چې څنګه دی وکړ د سبد سره کیږي یو خو بارا مرغی دغه وی کل جدید بال وکل حی میت وکل جدید بال هر سواله به مړ کیږي او هر نوې شی ده پنا کی زړیدونکې ده او بانګي څه وي اذكر الله يا غافلين اي غافلانو پاسه الله یاد کوي دوه ټیمه د تازانو کې روزه ونی ز پاسه پښمنی کې بیا پاسه الله یاد کوي چې تاجود ته پانه سیدن بیا د تچغي کې سار او په کوټګۍ کې بن کړي سورې هم پکې نه فکر د دې وخت د مليانو نه تکړی نو زره غړی نو زره ټیم فکر په صحیح ټیم باندې دنه په جیمی کې په کوټه کې کوټه کې بن صحیح اذان کوي تسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پیږي داغو په پاکي بیانول باندې او کم یو بوټي ګټه چې د الله تعریفونه نه کوي نو هغه چی ویرا ورځي یا پاڼه بوټي او چی نو د انسان مساهري انه کان حلیما یقینا الله صبر کوونکی غفورا بخونکی څومره خلک نه پرمانی کوي مونږ ته جو خبره څو قران یو کی یا زمون خبره ونه مني څومره سړی خپای خوړلې او الله څنګه صبر زاده ټول ته کنځلې کې او نه مني او بیا مل روټي ورکه رزق خوري غفورن بخون کې څوک الله طرف ترا وګرځي نو الله راز دواړه جوړه کو واذا قرات القران کله چې تدل قران لرا جعلنا بینک نو ګرځولې موږ ستا په منځ کې وبین الذین په منځ داخل کې چې ایمان لري په آخرت باندې حجابن پر دی مزدورن پټې کړې شي مزدورن پټي هغه څوک نه دي چې پرده ده ته قران بیانې نو کوم خلک چې قیامت نه مني نو هغه دا غ بوجونه دي کنه د شرک او قصې ورته کړی دي په مليانو چې پلان کې بابا ودا کړو دا اولیاء نه مني وا قران په دې کې زه درنواله دي قران په بد لګي نور ټول ورځ ته دم دنګ ټکور وته غغه نو ناس په ته خپ شینچې نه وګړ کوي و اذا ذکرت ربک کله چې بیان یاد کې خپل رب لپاره په یوالي په قران په قران کې یاد کې رب خپل په قران کې وحده وی وازي وګوره ټکی دا ګوره وای قران نه بار ټول ورځ وایا الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دی الله غرونه پیدا کړی دی الله سمندر پیدا کړی دی بوټیو کانی ونی انسانان پیران انسانان جنات ټول مارغان لیوان الله پیدا کړی دی الله رزق ورکړي ایسو کم در تغک نه کوي کوي ټول دنیا کې آزاد دي و اذا ذکرت ربک فی القرآن کله چې ته یاد کې الله لپاره په قرآن کې واحد او یوازې څه مطلب د قرآن په اصول باندې د الله توحید بیان کا قرآن اصول دا دي چې د الله توحید بیان نو په هر کلی علاقه کې به یو درګای هر کلی علاقه کې یو پیری دا غره دوکا دا الله ارزکې دا پیر بابا سنشي کولې لوی ځوان سنشي کولې غازی بابا څه نشي کولای سخی صاحب څه نشي کولای شیخ عبد القادر څه نشي کولای ته بیا ګورې څنګه چل سره کوي ولو علی ادبارهم نو وګرځي دی په شاګانو باندې نو فورا نفرت کوونکی او وابي دی پنځ پیری دی راځي قران تی نه وانه وري نحنو عالم بما یستمعون مون پوی په چې دی غوږ دی به دی ته دی یستمعون الیک کله چې دی غوږ دی تا تا سوی ورو ورو او او شو شو شو بیا شروع شو ور قبلې وسی اذ یستمعون الیک کله چې وخت تا ته کې دی وی زمین اجوا کله چې دی جرګی کوي چې وخت کې دی نو هله خدا خبره وکړي بیا راځي دې خلاف څه کول غواړي اذ یقول الظالمون کله چې وی ظالمان ان تتبعون نه روان تاسو الا رجلا مگر سړی بسی مسحورن چې دا جادو پکړې شوی دی اے جادو کړی شوی دا مطلب دی چې جادوګر په خبره کې اثری نو د په خبرو کې اثر دی او دویم دا چې جادوګر منفعت دا غي ویو کني خو لګیای نو دوم که پیدا پکې خو ته خبر شته کني چې غواړم دی وینم یا مسورن معنی ګډه ور دی بس دا چې دا خبرې کین دي ځان له سب او دي ته وسب ته پروت سموادو ته پروت دي انظر وګوره کیف ضربو لك الامثال څرنګه بیانې تا د پر مثالونه په ذلو دی گمراه شوی دی فلا یستطيعون سبیلا طاقت نه لري د نه لاري وقالو وی دی وای دا كنا عظاما کله چې شومږه اډو کی ورفاتن زری زری ان لمبعوثون ایا مونږ به یو خامخا پر تکړه شوی خلقن جدیده په پیدایش نوی زرا ولې بیا وجندې کیږي وسه قول ورته یکونو حجارتن واش شیتا زو حجارتن کونو شی حجارتن غټي او حدیدن یا وسپنه او خلقن یا داسې مخلوق مما دانه یکبرو چې ډیر سخت وي په صدور کوم بزړونو تاسو کې کدی دی غټي وسپنه سخت مخلوق ته معلومي هغه نه تاسو جوړ شئ نو دوی په سيقولون وای دی مې يعيدنا څنګه به څوک به مون بیا واپس ژوند کی قل الذي فطركم ويا اغزا چې اول ځل پیدا کړی وي تاسو فطركم اول مره پیدا کړی وي تاسو ډم بيزل اقل لا بم د غټي نه بیر تراو باسي د وسپنی نه بم راو باسي اوس په نه جوړ شو بیا وای دی الله انسان جوړږي فسينغضون اليكم کچره تانبي مل ته غورځېدلې وي تلې تام بشوي خلکو په چتونو کې لګولې بیا به دی مل راو باسي انسان دی مطلب دا دی اوس او یا د سیمټو په کارخانه کې ولاړی سیمټ د نه جوړ شو کانی اقدار ته کنه کانی وړي کیږي دا سیمټ پای کې لاړی ته څه شي وړو شوی یا د غنو مل کې لاړی ته ناوی ته غورځې دي او لاړی چینی شوی بیا به دی مل لاسکی راو پس په دې ژوندې کې پس یون قیزون الیک روسم نو دی بو سندې تا ته سرونه زی مانا دا یا د سی یا په انکار باندې یا په تصدیق ته تعجب شته نه دا نه کیږي وي ويقولون وي دي متا هوا کله پیدا ته چې سړی بیا ته ژوند کیږي قول ورته یا سا یکون قریبا ورته یا زر ده یکون قریبا چې وی ډیر نږدې یوم پا ورځ یدعوکم چې الله براو بلی تاسو لا وتستجیبون بحمدی نو تاسو به قبول والے او کید الله د حکم بحمدی په صفاتونو د الله ټول په اختیار د الله تعریفونه کوي میدان ته رواني